دې آیات مبارکه کې رد په نصارا او عیسایانو باندې آیات کې نصارا او عیسایانو لداوي چې وګورئ عیسی علیه الصلاۃ والسلام پوش په پوش نصر در نسل په انسانانو کې پیدا دی نو دې څنګه د الله ولد او بچی کېدې شي یا څنګه دې الٰه کېدې شي چې هغه خاندان در خاندان نصر در نسل په انسانانو کې را روان وي پیدانی هغه خو خالق وي مخلوق نه په خپل زمانه کې دوی په ټولو باندې غوره نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم چې راغی نو هغه په ټولو باندې بیا افضل او بهتر دی تخصیص د دې درو انبیاو او د عمران ولې وکړو نو تخصیص د دې سلورو په دې بنیاد باندې او کو چې دا اصل او آباء الانبیاء انبیاء کرام د دې په نسل کې راغلي او دا د غي پلارانو آدم علیه الصلاۃ والسلام خو ابو البشر دی د ټول انسانیت پلار او نیکه او نوح عليه الصلاة والسلام لم آدم ثاني وي کله چې پټول زمکه باندې طوفان نوح راغی او تمام خلق په ایمان نه ختم شول نو دا دنیا بیا الله د نوح علیه الصلاۃ والسلام د نسل نه آباد کړه او ابراهيم عليه الصلاه والسلام له ابو الانبياء وي د انبياء کرام پلار ونیکه د دې نرسو چې څومره پیغمبران راغلي ټول د دې په نسل کې دي یا بني اسرائیل دی یا بني اسماعیل په بني اسماعیل کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راغله د مریم بیبي والد او پلار د موسی علیه الصلاۃ والسلام د پلار عمران نومو او مفسرینو ذکر کړی چې د دې دواړو عمرانینو په منځ کې اتل سو کال مودا او فاصله وا په دې آیات مبارکه کې اوس عبدیت او عجز بیانېږي د مریم بیبي د مور او د والدې چې دا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نیا وا چوغورا د مریم بیبي والده د الله نه دعا غواړي نظر الله لمني د الله نه فنای غواړي د افسوس په تور باندې ویلو چې رب ما خو نظر منلو چې دا بستا د دین لپاره آزاد وي دا خو جنې پیدا شوا والله اعلم بما وضعت او الله خپوه او فاغس چې دې زی ګولیو الله لپتوا خو دې د افسوس په تور باندې و چې رب انی وضعتها انثى یا الله الک خود ویني په شان دیني الک چې د دین کوم خدمت کولې شي نو غزنانه او جنې نشي کولې او یا دا مقوله د رب العالمین د الله د طرف نه ورلدا پیغام راغلی چې ولیس الذکر کالانثى نه دا غالب چې ته غواړې په شان دا غجنې باندې چې تعالی درکړې شو تا خو غوښته الک دی او دا دی ویلي چې دا به د بیت المقدس د خدمت لپاره وقف وي د الله د دین خدمت وکړي خدا کوم جنې چې دا له درکړې شو نو ډېر سړی او ناری نه دی پسې نه رسی اگر چې عام قانون دا دی چې سړی بهتر وي د زنانه نه خدا برعکس دی د الله رب العالمین د طرف نور له پیغام نه وليس الذكر كالانثى امام نسفی رحمت الله علیه په مدارک کې وایي ليس الذكر الذي طلبت كالانثى الذي وهبت لها کم الک چې دی غوښتو نو دا هغه شانت نه ده کم جنې چې دی لور کړې شو کم الک چې تغواړي نو په دې آیات مبارکه کې اوس د مریم بیبي فضیلت ذکر کیږي په پنځو طریقو سره فتقبلها ربها بقبول حسن یو دا چې دا الله قبول کړي او په خیسته قبولولو سره د دین د خدمت لپاره دا قبول کا چې د دین کار به الله د دین اخلي او سلورم فضیلت دا ذکر کیږي چې به موسم رزق قومي وی بدل راتلی او پینځم فضیلت دا ده چې الله په او علم ورکړو چې زکریا علی السلام ته تاسو کو چې را به موسم میوه درل کوم ځای ناراضنی نو دی دا د خپل ځان کمال نه دی ګڼلې بلکې وی هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی ځکه مفسرینو ذکر کړی چې دا زکریا علیه الصلاۃ والسلام دا د مریم بیبي د ماسی خاوندو او حدیث د بخاری کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وګد حدیث دی الخاله بمنزله الام ماشین په منزلي د مور باندې نو د خپل ماشي کور لرا منتقل شوی او پرورش زکریا علی السلام کولو ځکه پلار په دغه وخت کې وفات شوی یتیم ماشوم نه او پلار نه سره او د بیت المقدس خادم عمران رحمه الله او بعض مفسرین ذکر کړی چې زکریا علیه السلام د دې اوخه د خور خاوند دی دا غزان له عبادت خانه او د بیت المقدس په خوا کې نو بیبي مریم به پاغي کې ساتل داغي پرورش به پاغه ځای کې کولو په خپل لاس به ورپسې تعالی واچولا بند دروازه بوا نو کله چې براغه وجد عندها رزقا نو به مونږ د دې سره رزق به موسم میوي به ور سره په بند کوټه باندې پرتی وي زکریا علیه السلام چې کله وکتل چې په بنده کوټه باندې نه لا به موسم میوي راځي نو رب العالمین یې سوال کړو ځکه دا اولاد نو بچی نو چې زم بډا شوی موسم د بچو می تیر شوی نه خو الله نه سوال کړو چې الله څنګه دې لته به موسم میوي ورکول شنو په دې قادر چې مال به موسم او به وخت بچی راکې او هر کله چې وکتل چې د دې په خاندان کې څوک ناری نه پیدا نشو د عمران رحمه الله په کور کې جنۍ پیدا شو مریم بیبي نو زکریا علیه الصلاۃ والسلام وی چې زموږ د نیکانو د پیغمبرانو خاندان دی نو د دین د ذمہواری به څوک سمبالي نو الله نه سوال کړو چې نیکمل صالح اولاد ورګي